فصل في نواقض الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم فصل في نواقض الوضوء په دې مخشه بحث هو کنه د ودسه حقیقت بیان شو فرایه سنن او مستحبات بیان شو د شی د وجود نه بعد دویم نمبر و کنه مرتبه د عوارض وی اول شای پیدا شي به دینه بعد کنه عوارض وي ترڅو چې شای کنه خرابوي اس د او د سود عوارض بیان دا چې کوم اسباب دي کوم شای نه دي کنه چې پیسې دا او داس خرابېږي او کنه بیکاره کېږي ځکه دې پر مستقل فصل مناقض کړو چې کنه په دې دي شي د او د سو کنه بل بحثتا د ای عوارض بحثتا فصل فی نواقض الوضو دا فصل دا په بیان د بیچاره کوونکي د او د څه شي نواکز جمع د ناکزتون ا نکز نه مشتق ده دوانه من استعمال کشي د ګټکی نسبت یې چې اجسام ته وشي لکه نقصت الحبله پړه مې کنه پړه مې پرې کړلو د پړی پرې کوو کې ته ویل شي چې دا ولینه یې کنه چې دا ولینه بدل دي چې دا رنګ کې او چې معنا وي جسم نه وي لکه اوداس خو څه سیرات نه ده جسم نه ده دا خو یو عرض ده یو صفت ده یو معنا ده ا دې متول به څرنګه وي چې اوداس موت شو معنی ته چې نسبت وشي د نقص هغه جسم نه وي معنا وي عرض وي بیا مراد د نقص نه بیچاره کېدل دي که نه چې دا بیچاره شنره چې سپره د عارض نور پیش هغه شينا په درې قسمه دي چې انسان وجود ته ور عارضي دي ځنه هغه شي دي چې د انسان د وجود نه وځي خو سبیلین نه وځي یا سبیلین نه ماورا یې نه راځي نه په خله په پیزه په غږه یا د بند بلې هیڅ نه وځي عادتا د عادت وي معتاد وي لکه وړې بولې کسا بولې کسا وژګه کسا ګړنګ کسا که نه او یا غیر معتاد وي عادت نه وي که خو کله کله یو سړی نه که نه هغه شی ووځي په دوبور باندې وینه دې نه ووځي په ذکر باندې وینه روشي او ځنه داسې عوارض دي چې د انسان وجود ته ورنه وځي په سبیلینه باندې وي یا په غیر سبیلینه باندې وي که نه پیچکاري دې وکړله او دنا دا څه شي دي چې عاد انسان وجود ته و کنه دی وتلې و نه وتلې ول شین دي کنه د انسان وجود ته ور پېښېږي لکه حیب کسا لیوانتیب کسا نشا کسا بهوشي کسا کهکها کسا کنه دا حالتونه چې انسان وجود ته حالات ور پېښېږي کنه د درې وړې کنه په دا درې قسمې شي چې کوم نواقص دي یې بیان ده هغه عاقل عوارض چې د انسان د وجود نه وځي حاکم کوم شي چې انسان له وجود نه وځي او داس متوي ټول نه متوي امیر نه کنه خلا وځي امیر نه وځ ګادري مې کنه بلغام ادري مې ګرنګار نه دي مې ټول نه متوي خو زنه شي نه دي کنه چې هغه داس متوي ای بیان به وکړو او دا رنګ هغه حالتونه چې انسان وجود تر پېښېږي او تر داس متوي حالت بیان به وکړو نفس في نواكد الوزور ا دې وجه نه فقهاوی به ادې دې اصلاحات نه پرېز کړو هغه ټکي هغه ژبه به نه سمولولې چې کوم په ټکي به دې پسې ژغېدل لکه یو داسې وخت ودولته که نه چې د انګرېزانو سره مشته عداوت و عالمونه به انګرېزي الفاظ نه استعمالول ایسا چې کوم کله لوی عالمون دي که نه پین نه بلی کلام وي پین ته که نه کلام به وي ګړۍ که نه ساعت به دي وخت کنه څه وخت په غړې شي په ساعت څه وخت اخلي چې څه ټیم دا ټیم ته کنه استعمالوي کنه دا د انګرزونو الفاظ دي دا څه به دې کنه پاریس کو دی کنه فقها به د سلاد نه علت کې به دې استعمالوي جوهري عرض جوهر دې پرا خو سامي شي عین ته کې استعمالې دي عرض دې پرا معنا ته کې استعمالې دي ورسه امام تحوی صاحب تیرغلو دا فقیه ده مخالصه ده کنه بیا په ورګار شو کنه دا د حکماوي اصلاحات او ټکی کنه استعمال یې راون کړلو نه زنه فقها کنه علت ټکا یا جوهر ټکا یا عرش ټکا کنه اوس یا متحرین دغه په استعمالوي او زنه به پرز ونه کړلو هدې مولا کنه په خلک سره چې دوه تا کنه معنا په ځای په علت په ځای باندې معنا ټکا استعمال کو مراد ونه علت ته المعاني الناقصه للوضوح عائلتنا چې متوین کې دی او د سې پر هغه شینا چې متوین کې دی او سې پر بیچاره کې کې سې پر یو کل ما یخرج من سبیلین هر هغه شی دا چې اوسې ادویل یارنه عبارت په حضرت مضاف سره ده كل ما يخرج من احد السبيلين هر هغه شی د چې وز دی ویل یار نه پدې ویل یار شي یو کنه هر هغه شی سو کنه چې په دا ویل یار شي کنه د انسان دی ویل یار نه کنه اگر ووزی پاس پاس را اوداس متیجی اوداس کنه بکارا شو کل ما یخرج من سبیلین هر هغه شی ده چې اگر ووزی ادوی لیارې نه کلیادو او ما کنه لفظ عام ده هر شي ته ویلو کنه هغه معتاد وي عادتي وي د هر انسان نه درېمي عادت وي او یا بې عادته شی وي کنه هر چا نه وځي کله کله کنه یونیم نه هغه شی روځي او داس هغه متوي وړې به ولې روغلې دغه د سکنه په ذکر یا په فرج باندې دریمي غاټه به ولې روغلې بوت کسا چمجای کسا چمجای معتاد نه خو یو نیم سلې چمجا پرېوځي په دې سره داس متیږي تیږي کسا تیږي وته په ذکر باندې یا په کنه په دوبر باندې چمجای شو کنه ګټکې شو تیږي شو لا مزي شولا مني شولا ودي شولا کنه دا غټول شي نه په دې باندې مير او داس متوي چې او داس مت شو كل ما يخ هر هغه شي ده چې وزي دوی لري نه فقها په دې شکل نه جګړه ده چې ما يخرجو متوي اخرج متوي کنه کده خروج متوي دا وتل یې زنه فقها وی کړه چې دا خارج نه بلکې دا وتل د خارج چې دا روه تو کنه دغه مت کړلو شيء خارج هغه شيء چې صفت کې کنه خروج وسره لګولا ده رغه دا خبره ده کنه چې دا یو اصل لفظي جګړه ده کنه خروج ده کنه خارج یا شيء کنه په صفت خروج باندې او داس په دې باندې متیږي كل ما يرى شيء چې وزي دوی لري نه کا معتاد وي کا غیر معتاد وي لکوله تعالی په دې باندې دلیل پېښوي کنه هدايه ملو چې ته کنه ته به نر باندې کنه فرض کوي دا شي نه دا دوی چاره خو جواب خبره دوکه چې ته بوله پر ادا علت شو خو د سړي پر علت تا کچېره به به اوداس کې نه اوداس په دې باندې مرتب شو کنه ته به خو دې کې ضرورت وجه نه چې بنشتا نه کته بیندا او کاوداس کنه په دې دوی چاره شي کنه روغلو که یې بوي او داس پکې غسل به کې که یې بنی وي به تبیر وایي یو په شک نه دا هغه رغلو چې یو کله رغلو په توشه د غیرت نه ا دې نه څنګه مې وشي کنه رغلو یو کس په توشه د غیرت نه رغلو چې په دې شه د غونډه کې سره رغلې کنه په دې شه کنه وره به ولار رغلې یا غټه به ولار رغلې غیر معتاد چمجی او ګټکې یو کنه دا غرول وینا پس رولې کنه چې دا ارشد نه وځي بیا او داس مو تیږي دا یو مسرنګ د مرا کنه کلیت او د عموم سرنګ مستفاد سو سرنګ معلوم شو دا دوی ګروم د مشکل دا کنه دا څوکا نه ده دا وا خدای ته چې کله ما یخرج من سبیلین هر هغه شای چې دوی لري نه په دې دوی لري چې دوی لري نه وځي کنه که معتاد وي که غیر معتاد وي عادتي شای وي کنه که غیر عادتي شای وي عربي لفظ ده مطمئن من الارض ته ویل شي مطمئن من الارض ژوره مځکه غایت ته ټیټه مځکه ته ویل شي ژوره مځکه ته ویل شي غاټې باولې ته نه وي غایت ژوره مځکه ټیټه مځکه خلک او دسموتی ته سي بیا هغه داسې مکاوه ته وړي چې ازوی لشکې ژوار وي دیګ وي د خلک د نظر نه پناه وي په چوک غونډي باندې سک په باولې باندې نقش نه کا چې خلک به تماشا کو پټ ځای ته وړي ژور ځای ته وړي یا روغلو یو کس په تو شي د ژور ځای نه یا ټیټ هم ځکه نه روغلو د ژور هم ځکه نه روغلو یې لوړ څه دې پر وکنه ژور هم ځکه تاسو یې پر درې می ټیټ هم ځکه تاسو یې پر درې می او د سموتی دې پر درې می کنه چې اجه کله او داس متوي اې دا چې سای لوړ وکړ د ورم زکه تا و انا روغلا دا یره چې لوړ شو دا کنه و ګانډه خپل سکړی دو بیا اجه کا دا احتمال شته چې وړې بوله دکړي وي دا احتمال شته چې غاټه بوله کړی دوړې دکړي او د سموتل شو دا وړې بوله بیا کړی وي غاټه بوله کړی وي بود بیا چلا ولا وی دا سا کې درشي چې کوم ځای دونه پروت وی دا سا کې درشي کنه چې به او ای وینه سس کې دا په بصیر دی وینه سس کې دا نه پروت وی کنه هدا ونه شو وی نه ذکر دا دی کنه ارتلاق دی غیرت نه ملزوم ذکر شوه ده مراد بنا لازم ده ا د ه ګ زوی سره چې کوم شی لازم ده کنه هغه نه مراد ده ا ژور مزکه سره چې سای ورسی د سره سره لازم ده کنه یره خو چې لوړ شي کنه دا هم چې خلی بس وړې متنظر شو ده یا غاټه متنظر شو ده دا دي کنه دا ټول چاره کې دل شي غاټه مولې کې دل شي وړې بولې کې دل شي دا کې دل شي چې کنه خلی بود ده چلولوي دا کې دل شي کنه چې چمجای ده نه پروتوي وینې سوس کې ده نه پروتوي دا دا ویل شوی چې غای دا ویل وتلای نه ذکر د مزوم دا مراد ویل لازم ده یعنی ما یحل فیه ا د دوی ته چې کوم شاعر په وزي او نه مراد ده اسباب دې به کوم شي نو په دې کې اچ کنه د دوی ته په وزي حاکم شي مې وخلی کنه قرآن پاک شي په یاد شي کنه څه خاص نه ذکر شوه یو ورې چې بیل لازم مخلی به عام لازم مخلی کنه خالص وړې بولې مې نشو خصله چې کنه وړې بولې مراد دي آی کرلې غټه بولې مراد دي آی کرلې کنه یا کنه بود مر بود دا کنه هغه ده نه دوته به یور چې مش لازم خلی به کنه عام لازم خلی کنه په دې ځای شکن دا غونډې چاره کې دلر شي دا کې دلر شي چې خالي بود دلر شي دا کې دلر شي چې چمجاویله پته یې مزیمه نیول لور شي کنه نه ذکر د مزمن دا مراد عام لازم ده عام لازم یا رولو یو کس پتور شي د غایت نه د ټیټم ځکه نه په طریقه د کنایه باندې ته کنایه وته وی کنه چې ذکر د مزوم نه چې رولو د لټرین نه هروت لټرین نه مراد نه هغه چارې چې کنه دلې کړې دي کنه هغه دا چارې د ټولې کې دلې شي ذکر په دا طریقه باندې کله ما یې کنه دا هم ثابت شو هغه ټکب شي کنه او لا مست منساه لا مستم النساء ملامسات کرو غلا ده ا دې یو حقيقي معنا دو لوس ور لګول یو مجازي معنا دو جماع کړل مش احناف چې دوته ملامسات نه مجازي معنا مراد جماع نه مراد دو و امام شفیع سے فرمائی چنا روس پر لگول مراد دی نداری کا تنکیح المنات داغا دا ایدے غا یتینا چی کیم کن علت ربوسی په دې دوه چاره باندې تیمم مرتب ده کنه چې یو کس په توشه د لټی نر وته یا کنه ملامست نه سایو کړو کنه به ته بین دا وایي د چې عادت پر اصطلاح ده کنه دوه یې وی اصلا یو دا چې کیم شای چې سبیلې نه وته لوي کنه په دې سره داس موتا تبین متربا چې تبین وایا کنه او یا کنه شی ته لوس سره لګوله و اذا او داس متعینه مطالبه چې تبین وای چاو کنه یې بنوي نه دا دوا شي نه دی کنه او د سه پر نه کېز به دی کنه استبیلای نه چې سبو وزي کم معتاد وي که غیر معتاد وي کنه او بل دا چې مولا مصحف ته نسای لوس ور لګوله وي او می څنګه تنکی خل منات کنه خروج من سبیلین ده او د سوده پر صرف د یو ده کنه خروج من السبیلین چې دې دوی لري چې ویل کې څه یو ځای کنه دا علت ده اتیمم دې پر او د سوده پر او بل علت ده کنه غسل دې پر ا دې کوم مولا مصطفی من سنه مراد کنه جماع نه مراد ده یا کنه جماع کړی وي نه پدا یو شي کنه عائلت د توارت سورا ذکر شو دا په دې بل شي کنه علت د توارت کبرا دې پر ذکر شو دا کنه یو یې بشای پر قیاس کړه زکات ته لوسر لګول چې خپل زکات ته لوسر لګوي او چې اوداس مو تدکه چې دواړه قبیله د شهوت نه دي هغه د شهوت دوی ده چې شی ته لوسر لګوي او دا د شهوت دوی ده کنه چې زکات ته لوسر لګوي بلا حیلا په دې درې شی بنه اوداس مو توي کنه دا یې په دې شی بنه اوداس مو توي په کایې ا پ ي ز ه و د غ ر ي ا د ن ر ا ي ک ن ا ا د و ن ي د پ ن ي ن پ ن پ ن و ي پ ز و ي ب ن و ا س م و ت و ي او مې وکړه چې په دا یاد چې د وسوله علت دا کنه دا یو حدیث ذکر شوی دا خروج من احد سبیلین عام ده بل حدیث مش دلیل ما حدیث ما دلیل ده وقیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم چې مل حدث ومل حدث ای بودسی سبب څه دی قال ما يخرج من سبيلين هر هغه شای چې دی ویل نه په دې دوی شوی نوځي ا دې بودسی سبب ده وکلمه ما عامه کلمه ما عامه وتتناول المعتاده ورشمالي دي ايه شتا چې اکنه وتلي عادتي وي لکه کنه بوت سو بول شي غاټه بوله وغيره ورشمال دغه ما ايه تا چې غیر معتاد وي چې تا کنه وینه دنه وته په ذکر باندې یا په دوبر باندې وینه لوري یا ګټکی پر وتا یا چمجای پر وته دا کله کله وینه ډیر یونی مینه وي ايه تا ورشمال شو کنه ما يخرج من سبيلين فدا ذكر رد في امام ملك صاحب ونكنا امام مالک سبي چې داس موتیږي په هر هغه شی باندې چې سبیلې نه وځي خو یا معتاد هغه په دې شل ډېر کنه ډیلا ده ابل دینا نه ان را کوي وینه بدانه موتیږي او دا رنګ دې سبیلې نه کنه پیګه شی بدانه موتیږي چې معتاد دی چې میا بدتی عام طور طبعا د انسان نه وځي لکه وړې بولې غاچه بولې بود مدبسه کچم جای پر وته او داسې نه په مونږ مدبلی کوي نه پر وته خیز نه خیز وینه معتاد دی بیا په دې باندې داسې مو تیږي کنه استخاص په وینه باندې داسې مو تیږي چې شی ته استخاص ولګي یا دې کنه اندر نه په دبر باندې یا په ذکر باندې وینه ورته په باندې داسې مو تیږي چې دا متاد دي یا چې مجای وته یا ګټي پر وته دا عین متاد دي کنه مر دلیل دا چې دوی کما ټکه سم شو دا چې ما یې خل کنه دا په شرول البته خو دې مش په کلیه باندې درې اعتراض نشي چې کله ما یې خریم سبلې شو یا ذکر ولا یا دې شته کنه په قبول باندې چې بود روزي دا په شروع حالانکه امام حنیفه صاحب یې قبول په بود باندې داس موت نه بلی په ذکر باندې چې بود روزي کلا کلا سړی ته ځون کنه سړی ورونه کې چې کنه لکه چې متیاز مو سکه دې کنه دا چې روز کنه ورلا کې به متیاز به ته نه سکه ولا دا څه بود پر وته لوي په شدا بودا دالې بکیری او دا رنګ کنه په ذکر باندې کنه ګټ کیر وتله یا په ذکر باندې چې بجار وتله امام حنیفه ته پر درې شی باندې او داس متوي البته امام محمد صاحب په ذکر یا په قبول په بود باندې داس متوي و امام صاحب پر درې شی نه متوي او دا یې کنه مشکلیات هم چې کله ما یې هم سبیلین هر هغه شی چې دی لري نه وځي کنه نه ټیک ته کنه داغه دو ته عموم مراد ده کنه خو دې عموم نه دا درې شي نه مستثنا دي ته قبول کړه په بود باندې ذکر په او داس نه موتیږي آ بود دانه ایت اختلاج وته ویل شي دا څه پرسین جوړ شي په اندام شي کنه هغه پرسین چې کله خس کشي کنه بیا آ کنه هوا ته مخصوصه کې او کا بود بیا بس کا په ذکر باندې روزي یا په کنه کو بول روزي کنه بیا په خپل خو د بود نمبر دوړ نه ده فقهاوی چې په خپل د بود نمبر دوړ کا په دوبر وځي کنه په دې باندې اوداس مې ذکر دي چې دا د نجاسات په ټیپ باندې تر شو ده دا دې کا کنه په دې کې مېدا شي کنه ګندګي پرتا دو ډېره ابوت په دې تر شو ده کنه پیګه هغه زراعت خنجری کمیل نه ویني په دبرې شتا په شکه ځکه هي بدبوې درې مې کنه ځکه دا اوداس متوي او چې کوم په ذکر باندې کوم بدر سی کنه هغه لیاره کنه پوکې پیجو لیاره دي کنه دا لکه دا ګندګي منګي نشته نه کنه مطلقې بودونه نه کېږي کنه چې هغه په محل د نجاست خور تیر وي ذکر و د قبول بود هغه داسې پر نه کېږي نه ده اول خو بود نه ده که بود وي کنه به دا مردود نه ده او دا رنګه کنه کې ټکی کسا یا چمجای کسا کنه چمجای خو په خپل پوک ده که په دبور وځي که په کنه خو ځکه مې او داس متوي کنه چې سره کنه په ګنګي باندې کار ده او په ذکر په طرف باندې ګنګي شته نه درنګ په خپل تشګي کنه پوکا دوه کنه په دبور چې وځي ځکه مې او داس مونږ متو کې چې داس په ګنګي نه مې دینر وتلی کنه په دې پرې به ګنګي پرې شاخه وی کنه او په ذکر په طرف باندې ګنګي نشته نه پابه نه داس نه متوي دویم والدم والكيخ اذا خرج من البدن په مخیر وته د خلیل وترانه چې زه هم په خلوش وینې ولیدل شو کنه فتجاوزا به دا وینې و د زوی تیرا شوې یا زه هم د خلی نه تیرې شوې الا موزهن دا زوی ته ور تیرې شوې یلحقه حکم التطهیر چې اته حکم د پکولې ورغله ده دا زوی ته کنه اته وینې زوی ورولګې ده چې اځکه په دوسه یا پکول شي یا په غسل شي پکول شي مثلا کنه په لوس ته وینر وته دناوا یا زحم او یا غزای در بندرو یا محتر بندرو کنه وینر وته کنه دا کیم هور دا کنه دا غزی ولا چا کیم هور یې کړه دا یا کنه په دې خو یې نه موتیږي کنه خو چې دې سان ته ورولا کړي دا کینره تا کنه دوله ووشتل کنه دا دې کومش په دسه شي مینځي په غسل شي مینځي نه دې تجاوز کو یاد ته ور تیر شولې کنه چې دې کا حکم دې تطهیر ورغلا دا داس موت شو یا کا په شو شي وی کنه په مټه دا په شو دا په وراره شو دا کنه هغه ځای در بدلول کنه فور په وینر پروته خو وینه کنه د غور د خلینه واوښته کنه د کناره ته د وجه سي تا ورولا کې ده کنه دا د کوي په غوسه شي ميل دي نو دا موت شو په سار باندې وروتله دا د کمیش کنه سار ما سکی چې ته کنه حکم دې ته تهیر ورغلا وی کنه هغه منځله یا د مخه وجوبن چې هغه کو وجوبن هغه دې کمی دل شي یا ما سب باندې ورشي هدي ته د وینې زور ولاګیږي کنه او که خلاص هغه چې د زحم په خلوته وي او تیر شوی دی دا دې ته نه ورلګولې کنه چې هغه کې یا مدل شي یا ما سکنه بیا وجه او داس نموت چې زه هم خلوش بیا غس فتجاوز همو یبتجاوز کې زوی ته چې ته حکم نه په کولې ورغلی خدا سره پر دې چې کله کله سړی کنه وینه دوناوی ټینګوي زر په وکړه کنه اوی نه ویل چټ وای کنه سیخه ووزي لوړې کنه په چا وانه لګېدل بهر کنه ساري په لوړ کې وجود ته نور ولګي دی کنه نه دا غلاس نه کچ دا وین اې دې ته ور ډیر شو چې حکم دې په کوله ورغله ده و چې نه ده حکم دې په کوله کنه چې ته په ډوخه به لګولې وي دا ډوګل موجود پر سکنه په کول غوړي چې کله مسکی دا زوی به به په کوي دی ویني نه دې ته حکم دې په کوله ورغله ده البته دا څه په دې کې چې کچېره کوم درې بوتای لوړې چې ته ویلې تر په وتله دوی ته خو څوک مدینه نه کوو دا دي که خو نه پکول شي پکول بره جوب دا کو چې ری جوب دا نه چې مراد مراد بنا سیلان ده که نه مراد بنا سیلان ده بایدل دی که نه بالقوه چې ته چې لوړ لیکنه خو چې سیلان وي پښې که نه بس او بایږي بالقوه دې ته ورغلو که نه زخم ده وینه پر وتلې یې کنه به تو خوره پچول سی خوره پوچوله دې ته نه پرفلې کچ دا ووري بریدا هو نه سی پوچوله کنه یا کېپ ته پولا غوړو هو چې عادل لري کړې بیا پر وتلې بیا دې پوچولې چې لري کې بیا کنه اې دې باندې ځاله کوي چې کچېره زوینه ودرې د خوره کېپ نه پچوم بدا بيجي کنه بيجي ا د ي ب ا ن د ز ا ل ك ي ك ت و ب ا ن د ز ا ش ك ر ا د ي س ي ل ا ن رو ل و د ا س ي م ت ك ن ا ت ي و ش ك ر ا م ا ب ر ز د ا ب ي و ك ت ا او داسې موت ده او که پیوی تینا دیم رکامی دی کنه چې کاچیر مو نیر پریشو وا بندر دا نه باید دی کنه خورم پر وچه ولا کنه بندر مونه موت فتجاوز به ورتیر شو غزوی ته چې ته حکم دې په کوله ورغله ده حکم حکم ورغله ده اما سي یا دې میزو امیزو کې یا مسه وجوبن چې وجوبن عادي کمېدل شي یا ما سواله شي که نه په اودس شي یا په غسل شي یا ندبن دا ټکا ولګوي سه یا استحبابن که نه هلته حکم دې په کولی وي راغلی وي هذه كان هغه سوي په کول شي اثار به وینه راول شي تو دا نه زاوله کې دا کان چې په پیدا مې څخه ور درېمي و دې کې په دې کړ کې ترولې د سخته حصہ ده کنه دې یې اندي پروتلې خلی په د سخته حصہ شې دي دا هو چې کیم زوی د اذن خورو لیکنه او داس موت او داس نه موت دا دې ترولې چې ته حکم دې تطهیر ورغلا دا کنده ورغلا او داس موت ته ځکه چې دې ته حکم دې تطهیر ورغلا دا دا دې کا کو کېږي کنه که وجوبن نه ده نو د بنده استحباب ده کنه چې په غسل شي او درنګ چې کله پیدا مې ده کنه مبالغه په استنشاق شي مستحب ده کنه یبه به دې مر سره وې چې د سخت ډوډۍ ته یبه ورسېږي کنه دا مستحب طریقه ده نه او دا څه پرې دې باندې مو تکه چې اگر کا په پیدا یا نویر وتلیا هغه دوی ته د خپل وینر ورسېږي چې حکم دې په کوله ورغله او جبن ده نو بند ده کنه دريام ولكي امل الفم بني متوي كاي د داكي خلي ولا مری مهر چې پکای باندې داس نه موتیږي او بل کنه عقلی قیاس په شوی بل ان غسل غیر موضع اصابه امر تعبدی دا وی کنه چې اصل په چار داسه و سره کنه باولې کو وړې باولې کو هاټه باولې کو دا یو امر دا خو تعبدي امر دا خلاص د بندګۍ امر دا اخوای په کنه خپل بصیر باندې جواتوي کنه چې تو عقل یې کو خلی کنه خلی چې مو حکم ته معنی وکنه معنی کچا عمر لا چې خدای په کتو حکم د سزا نه په پیژ کنه چې دا دې کوي مردور ده خو ته حکم دا کنه به دا کامیاب ده دا انسان کنه پرشتیا د خی بنده ده او کدا لا وجه په شکل ولې چې نه به دا دې کوي له مې زو ته خنه مردور شو کنه به دا په دې امتحان شنه کېسه ناکام شو اې دې پر دا سر باندې وکړ مخالف قياس او داس ولأن غسل غير مدل ثابته من ذلك دغه نه زوی دی ورلګیدل چې تا وینا و زموږ اندور لګولې چې د مخته او د سار دا او لسینا دی او د پښې دی امر تعبدین دا مې ځل بیا چار دو چې خلاصه د بندګۍ چار دو مخالف لکیاس ته دا سورا دو او بلا کبرال اصل ده کنه چې هر هغه شی چې مخالف القياس وي هر امر تعبدي امر تبنا مخالف القياس چې خلاص نه پاتې بندگی وي کنه مطلوب وي هر هغه شی کنه چې امر تعبدي وي او مخالف قياس وي هغه مختصری په خپل مورد پر په خپل ځای پر تړلوي یقین دی که حکومت ته شو د اړیکه به کې بل دې په دې نه ورکیاس کوي دا نتیجه ده نه فیکتسرو علی مورد شرح نه دا منزل به کنه دا به تړل وي پیغه ځای پرې چې کیمې باندې شاره راغلی دو شاره آی کنه آیا درو ده چې او جاء احدکم من الغایته یا ورو په توش یو کس کنه د غایت نه وروله یعنی سبیلین خو په ذکر کړی دی کنه شاره هغه سبیلین ذکر کړي چې سبیلین چې کوم شای وځي کنه هغه نه او داس کا یګه نه مخه مینځه اله لو سا مینځه مخه وینه کا پښا وینه مینځه کنه کنه او کاینا کسا یا وینه کسا چې اذن ما سوا د بدن د بره حسن اوزی کنه دا به مینځ شي ورکه سلا په وړې بولې په خاطر بل چې پای ورکه یاد شي کنه چې نه می به وداس کړو مخه وینه مینځه لوس اته نه با کنه مخینه لوس نه مینځه کنه نه پاتې پر دا وداس سره لا کنه نه دا مختصری په مورد شری پره وول مخرج المعتاد کنه چې مخرج المعتاد دا کنه ا د تیدا د وتلې زوی ده کنه ګنګې چې ودی په دې ځای باندې وځي کنه دا کینه کسا یا د بدن د بره حصہ نه کنه وینه وتل کسا کنه دا معتاد جاری نه دي نه دوله به کنه او داس په پانو پیس کې چې دنه او داس موتا ولنا قوله عليه السلام دا حدیث پیش کړو چې نبی سم کایو کړو دا سې وکړو میرا حدیث پیش کوي کنه ای وینه کایې ده پره نبی سم چې الوضوء من كل دم سائرن الوضوء من كل دم من سائل او داس دا د هرې وینې بيدین کې نه دې کنه او داس دا نو د مطلق وي واجب ته شي الوضوء واجب من كل دم من سائل او داس کنه د هرې وینې بيدین کې نه ځکه چې کجره په ظاهر یې پرېږده چې او داس دا د هرې وینې بيدین کې نه بيدا د شریعه کلام دا او دا درویزینه ده ډېر خلک وینې نه بيدین او د سینه خنشته او د سینه خنکو وینه شته او داسې نه شته نه دا د کنه سره د مخبر صادق کلام ده دا ترجمه به کې کنه چې د خبره رسمي شي کنه چې او دا فرض ده د یار ویني باندې کنه چې فرض شو کنه د حق نه شو کو به دا وسه ان دا ودا سو کنه دا یک کو کنه کو په دې باندې ودا شته او دا کنه فرض ده هر ویني باندې کنه دا واجب ده هر ویني باندې کنه وقول الاسلام من کاچا چې کای وکړو او عفا وطلاق الطلاق دا ټول المسا منفي چاره دي او مری مشره کچ څه کنه مصیبت پر پښته چې اوداس یې متوله کو داس موت نه په دې کای بونه یا په دې دا منفي چاره به ولت من کړه کنه چې روښه پر مونږ شکنه دا سره وکړه به روښه کنه او بیا کنه می شریکه بس